هغه د وفات کله چې ابو طالب صاحب قریب الموت شو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته راغی وای کاکاجی زما د ډیر خدمت کړی دی زما د ډیره مرګتیا کړی ده خو یو سوال درته کوم چې کلمه وایا چې کلمه دی ویل نو ته مسلمان شې نو پر ورځ د قیامت به بیا زه تعالی شفاعت کوم الله به د جهنم نه خلاص کی جنت ته به داخل کی دلته یو دوه کافر وسره ناستونه نامې به راشي هغه وته وی خیال کاوه چې ګورې د پلار او د نیکه لاره پرې نه دی د عبدالمطلب لاره پرې نه دی دا څه کې ابا بیا خاموش شو بیا به رسول الله دعوت ورکو دې کسانو به ورته بیا د ووی ابا بیا خاموش شو آخر کې د یو لوی قصیده ویله په عربی کې او د یو قدغه دا دی کچره یره د ملامتیا نه وي او د مکه د خزو خنداګانې نه وي نو راره نن به ما کلمه ویلې وې دا ستا سترګې به مې یخې کړې وې خو خلک به بیا خاندي چې د مرګ دغه پې راغی دردونه او تکلیفونه نو ځکه کلمه وویله او د هغه غالبا اخري کلمه هم دا ده چې و انا علی دین عبدل مطلب بس زه د عبدالمطلب په دغه باندې یم په دین د دې وجه نه ښکلې خبره دا ده چې ابو طالب دا چې مړ شوی دی نو مسلمان نه دی ډیر خدمتونه د رسول الله کړی دي خو مسلمان نه دی نو دا باب دی د قصې د ابي طالب زه ته معلوم دی سلورم لیکه ده وای ریاض حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثنا عبد الملك عبد الملك قال حدثنا عبد الله بن الحارث قال دا عبد الحارث نه دی عبد الله ابن حارث دا حارث چې دی دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ترن وسیری او دی بیا د نسی زیره د عبد الله قال عبد الله وی حدثنا العباس بن عبد المطلب حدیث بیان کړی د مونږ ته حضرت عباس ابن عبد المطلب دا د رسول الله ترو عباس ابن عبد المطلب قال للنبي صلى الله عليه وسلم دی عباس صاحب اوی پیغمبر علیه السلام ته چې حضرت ابو طالب خوستا د پر ډیره قربانی کړی ده ارزه کې چې دی قوم ته ستا مخې ته ودرېدلې دی آیا دا د چې ستا کم خدمت کړی دی نو هغه ته به څه فایده ورسوي که وبه نه رسوي ما اغنیت عن عن عمک تاسو فیدا او رسول خپل ترتا ما اغنیتا تاسو فیدا او رسول عن عمک ترتا ستاتر محترم عبدو ابو طالب چې بیا اندازې خدمت ستاو کنو داغه خدمت په وجه باندې تا وته څه فایده ورسوله ولی فانه یقینا دا ستات رشه دی کان یحوتو کا حات یحوتو مانا دی ساتنه یحوتو کا اغا بستا ساتنه کول ساتنه ستا مخالفین چې دی ستانه به دفع کولو فانه یقینا دا ستاتر ابو طالب چې دی کان یهوتو کا هغه بستا ساتنه کوله یو و یغضب او هغه به غوسه کېدو لکه ستا د پاره که چا بستا باره کې څه خبره وکړه غیر مناسب نو دی به ورته غوسه شو ګوره سونه مینه د سره وا سونه قرباني کړی دا نو تا هغه ته څه فایده ورسوله نو قال رسول الله وتوي فایده مې دا ورسوله چې پر ورځ د قیامت به دی پس کروټو کی خو هغه سکروټې به دومره چې د خنګر عمر وي دا دون سکروټې وي چې د خنګرو پورې وي او داسې دغه به وي چې د دې سکروټو د تاو د وجې نه د د دماغ به خوټ کیږي خو که دا نه وي دا زما خدمت نه وي کړی نو پوره جهنم کې به ټول بدن د دوي خو چون کې زما خدمت وکړو نو اوس به دومره دی چې هغه لږ غوندې دغه کې وي سکروټو کې هغه اوبو ته وایي چې هغه لږې اوبه او تاسو پکې ورګډ شئ او خنګرو پوري دا لږې اوبه چې سړی پکې ورګډ شي او د خنګرو عمر پوري وي نو دې ته څه وایي زحزاح لږې اوبه دلته ته مراد دی لږ غوندې اور دی بی په هغه لږ اور کې ولولا انا او کچرې نه وې زه زما دا خدمت نه وې زما د دې خدمت برکت نه وې لکانه نو وی به دی فی درک الاسفل پاغه طبقه لاندې کې من النار د اور کدا زما خدمت وجه نه وي نو یو اندازې پورې د ناشکری کړی ده دا غ ناشکری د وجه نه دی به د جهنم په لاندې طبقه کې وي ولی الکه رواره دی دغه د پیغمبر دی ستا درواره کور چې دی هغه د علم مرکز دی ته ورسره خوا کې اوسېږي او ته ایمان نه راوړې دا خو غټه ناشکري ده خو چون کې د زما خدمت کړی وو دغه خدمت په برکت به دی د جهنم په لږ غوندې اور کی ولولا انا کچر نه ویزو او زما خدمت نه وی لکان نوی به دی فی درک الاسفل پاغه طبقه لاندې کې من النار د اور دلته طالبان سوال کوي چې مونږه باندې خو اوس اوس پورې استادانو تا دا تاسو دا سبق زوت کو چې نیک عمل کافر ته په دنیا کې فایده رسي خو ریاضه آخرت کې وته فایده نه رسي دا ولی ابو طالب سیب ته د نیک عمل فایده ورسوله چې د رسول الله خدمت یې وکړ ورسې وکړ دا بیا هغه ته فایده ولې ورسوله چې هغه به د جهنم په لاندې طبقه کې نه لږ غوندې اور کې وي دا غي جواب دا دی چې کان من خصوصیاته دا د رسول الله او د ابو طالب سیب خصوصیاتو د عام کافرو نه دی خاص شوی دی یا دا دی یا دی کې اشاره د تعظیم د خدمت ته الکه د نیکانو خلکو د انبیو په خدمت کې الله پاک هغه سيزونه ورکي چې هغه په بل سبانه نه ورکي خدمت ګول ډیر لوی شی دی ال بیا اندازې کا علم ملاویږي په خدمت کا تقوا ملاویږي په خدمت که د پیره دا سبقونه ملاویږي په خدمت باندې ملاویږي دا څنګه ملاویږي چون کې ابو طالب د رسول الله خدمت کړی دی د دې وجه نه دا د خدمت برکت چې پر ورځ د قیامت به د جهنم په معمولی اور کې وي نو دا د خصوصیاتونه دی ها حدثنا محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزوري عن ابن المسيب عن ابيه محمد ابن دغه د سعید ابن مسیب روایت کوي عن ابيه د خپل پلار مسیب نه مسیب واقع بیانوي ان ابا طالب یقینا حضرت ابو طالب لما حضرت هل وفات کله چې را نږدې شو هغه ته وفات بس د مرګ نښې پرې راښکاره شوې کله چې را نږدې شو هغه ته وفات نو دخل علیه النبی صلی الله علیه وسلم ورننه وت هغه ته پیغمبر علیه السلام داغه چې کوم کوټه وغځې ته ورننه وته چې ګورو دا دوه بلاګانې وسره ناستې وي و عنده او دا غوی سره ابو جهل یو طرف ته ابو جهلو دا د کفر دا سر نه دی دا وسره ناستو یو بل راضی و پسیم دی لیکه کې راضی فقال نه دا بل دی فقال نو رسول الله وتوي امر هغه کې ناس خپل تر ته توجه کوي اے عمي اے زماتر اے کاکا رسول الله ابو طالب ته وی اے عمي اے زماتر قل او یا لا اله الا الله مراد د لا اله الا الله نه دا غونډه کلمه ده ښه صرف لا اله الا الله نه دی لا اله الا الله محمد رسول الله دا غونډه کلمه وایا نو چې غونډه دی وینو ته به مسلمان شي نو چې مسلمان شې نو ما ته به بیا اجازه ستا د شفاعت چې پر ورځ د قیامت د شفاعت کوم نو اے عمی اے زماتر قل اوایا لا اله الا الله کلمتا یو کلمه احا احاج لک چې زه بیا جګړه کوم ستا د پاره بها په دې کلمې سره عند الله پنځ د الله د الله په دلبار کې بیا تعالی شفاعت کوم او که څوک راته وایي چې شفاعت ولا ولې کې نو زه به دا کلمه مخکې کوم چې ربه کلمې ویلې وکنه مسلمانو نو د دې کلمې په وجه باندې به زه ستا دپاره د الله په دلبار کې جګړه کوم دا کلمه ووایه دی خاموش فقال ابو جهل نو ابو جهل وته سوی یو دا ناست دی یو بل دی و عبد الله ابن ابي اميه او بل عبد الله ابن ابي اميه لاندې لیکي ابو جهل د بدبخت او بدبختو من اوله الى اخره هم داسې بدبختو خدا عبد الله ابن ابي اميه نه دی لاندې لیکي چې اول بدبخت او خو اخر کې بیا دغه شو نیک بخت شو چې مکه فتح شو په فتح مکه کې د بیا دغه راوړو ریاضه ایمان او لږ وخت پس میاش خوشه پس بیا د هونین غزا و نو د هونین په غزا کې دی بیا دغه شو شهید شو مرګ د ده بیا د شهادت راغلی دی نو ما وې دا دوه شینه وسره ناستو یو ابو جهل او یو عبدالله ابن ابي امیه نو دا ابو جهل وتسوي ابو جهل وتوي او عبد الله وتوي یا ابا طالبنا اے ابو طالب خیال کا و خیال چرته د پلار او د نیکه لاره پرې نه دی دا سکه آخري وخت دی ترغبو اصل کې دی اترغبو ترغبو آیات اعراض کې تمخ ګرځوي عن ملت عبد المطلب داغه طریقې د عبد المطلب نه ستا پلار چې و عبد المطلب چې د ټول قوم مشرو داغه د طریقې نه تمخ ګرځي او اوړي رسول الله به ول دعوت ورکاو او غي به دا خبره کوله فلم یزالا نو همیشه دا دواړه یکلماه چې د دواړو وسره خبره کوله چې خیال کاوه چې ګورې کلمو نه وي حتی تر دې پورې قال آخر شیء چې اووی ابو طالب آخري شی کلمهم به چې هغه خبره وکړه د دوی سره به پاغي رسول الله سره او د دوو کسانو سره چې آخري خبره کړې ده نو هغه دا کړې ده چې اعلی ملت عبد المطلب دا د هغه آخري خبره وه چې زه په ملت د عبد المطلب یم معلومیږي دا خبره چې ابو طالب صاحب که ډېر خدمتونه کړي دي خو غریب چې وفات شوی دی نو بیا دغه دی مشرک وفات شوی دی کلمې نه ده ویلې مسلمان نه دی خیر ته خو دغه کړو خدمت خو ډیر کړو فقال النبي صلی الله علیه وسلم بیا دغه وخت وفات هم شو نو پیغمبر علیه السلام وی چې کا کا کلمه خو دی نه ویله لا استغفرن لك خامخا خامخا زب بخنه غواړم تعالی د بعد الموت د مرګ نه پس بم کاکا چې زه تعالی بخنه غواړم چې الله تا ته بخنه وکي خو کمې پورې بغواړم ما تر هغه پورې بخنه غواړم لم انها چې زه نیم منع کړی شوی ان کستانه انها د نه نه دی ما لم انها کمې پورې چې زه نیم منع کړی شوی ان کا د استغفار ستانه چې کمی پورې زمانه شوی نیم تعالی به بخنه غواړم قران مجید کې بیا رالل پیغمبر علی السلام الله منی کو چې دله بخنه مغواړه بس بیا پیغمبر علی السلام منشو فنزلت نو نازل شو دا آیاتونه چې ما کان للنبی ندی لایق د پیغمبر د پاره والذین آمنو او دا غي خلکو د پاره چې هغه ایمان راوړي دي نه پیغمبر لدا پکار دی او نه مؤمنانو لدا پکار دی ان یستغفروا للمشرکین چې هغه بخنه غواړي مشرکانو له هغه مشرکان چې هغه مړه مشرکانی ولو کانو اولی قربه اگر که دا مشرکان خاوندان درشتي او د خپل ولی کله کاکا وی کنوم من بعد ما تبین لهم پس دا غینا چې خخ کار شي وی دوی ته چې انهم اصحاب الجحیم چې یقینا دا خاوندان د جهنم دي چې روره یو رشتہ دار دی دی او خدای ته پته ولګی دا چې دا جهنمی دی نو د هغه لپاره بخښنه غوښتل نه دي پکار هلکه دا به کله پته لګي چې دا جهنمی دی چې دا مړ کافر شي او چې کافر خو مړ نی کنه او ژوندی وي نو تمام تشته چې یاره دغه به ووایي کلمه نو ژوندي کافر له بخنه غوښتل جایز دی رب دې کافر ته بخنه وکي رب دې کافر ته بخنه وکي په دې ګناهونو کې دی راګیر دی رب توفیق د توبې ورکې ونزلت خیر دا واقع چې وشوه تاسو اندازه ولګوئ چې د رسول الله زړه ته به څومره درد و چې یو لوی محسن هغه نن وفات شو او هغه کلمه ونه ویله نو ونزلت او نازل شو دا یاتونه پیغمبر اسلام تعالی تسلی ورکړي چې انک لا تهدی یقینا ته شی پیغمبره ته به هدایت اونکې من احببته هغه چاته چې ستا خوښي هغه ته هدایت لکه نن سبا ستا دا خوښه وه چې ابو طالب ایمان راوړي دا پې خواري مو کړه خو هدایت د هغه نصیب نشو وی ځکه هدایت چې دی نو دا د الله په لاس کې دی دا خبره تاسو کړې وه بیا هم ووایې هدایت دوه معنی دي ښه نو بیا به مشکلات نی یو هدایت معنی دوی کوي اراعت الطریق لار خودل الکه الله ته چې ورځي دا لار ده الله له چې ورځي دا رڼا او دا قران مجید بلاس کې نسی ور روان دی د هدایت معنا د اراعت الطريق یراغه د ریاض د دکان چرته دی تا نه زه تاسو کوم نو ته ما ته وې داسې کوسه کې لاړ شه او داسې به لاړ شه ول ته به راته وشي او بیا پوړې دی دا اوس لاره ښودلي دا پیغمبر هم کوي دا علما هم کوي دا مؤمنان هم کوي دا هدایت د انسان په لاس کې شته یو هدایت دی ایصال ال المطلوب هغه مقصد ته رسول چې د لاس یې ونیسي د چا دکان له د پلاني راځه د لاس یې ونیسي او په دکان یې ودرې نو هغه مقصد ته رسول چې ایمان راوړل دي نو دا هدایت دا د چا لاس کې دی دا د الله لاس کې دی خو چې دا رسول الله خبره کوله نو وذکر عنده په داسې حال کې چې ذکر وکړې شو په نس د رسول الله عمه دا غتر محترم ده ده د رسول الله په مجلس کې د ابو طالب صاحب ذکر وشو مثلا وختي وشو کنه عباس صاحب وکړو چې حضرت دا ستا ته چې ستا کم خدمت کړی دی دا باغه ته څه فایده رسوي که نه نو فقال رسول الله ورته جواب کې څه وایي لعله تنفعه لعله شی چې زما دا تره تنفعه فایده ورسوي هغه ته شفاعتي شفاعت زما زما سفارش ورته فایده ورسوي دومره دا د جهنم نه د خلاصېدو شفاعت وته نشته خو د جهنم کې د دغه د عذاب د کمیدو شفاعت یوم القیامه فرض د قیامت فیجعلو دی به وګرځول شي فی زحزاح من النار په هغه لږ غوندې اور کې منه دا غینا دماغو د د دماغ دا پخې به پس کروټ وي او د دې تاو د وجه نه به دماغ خټ کیږي حدثنا ابراهيم بن عزتا قال حدثنا ابن ابي حازم والدراوردي عن يزيد بهذا وقال خدلت داسري یغلی منه خټ کیږي به دا غینه ام دماغه هغه بیخ د دغه ده هغه ویخ د دماغو ده دغه د دماغو چې کم اصل کسوړی ده کنه هغه ځای به خټ کیږي بابون بل باب دی حدیث الاسراء حدیث او واقعا د اسراء یو معراج دی یو اسراء دی دا دو شین دی سبحان الذي اسرا بعبده یو دی اسراء دا بیل شی دی معراج دا بیل شی دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مکه مکرمه نه تر د بیت المقدس پورې چې دا کم سفر شوی دی نو دې ته اسرا وی اسرا او بیا د بیت المقدس نه چې هغه اسمانونو ته شوی دی نو هغه ته بیا سوی معراج دا دغه فرق دی ریا د خیال نه د بیت الم د خانقا دغه نه د مکې نه تر د بیت المقدس پورې دا سفر په دغه شوی دی براق حضرت جبرئیل او میکائیل وسره وو تر د بیت المقدس پورې نو ما وې دا دغه شو اسرا شو او دغه چې دی بیا د هغې ځای نه چې کمبره سفر شوی دی نو دا قدرتي پوړی وه دغسې پوړی وه لکه تاسو ته لیفټ وایي دقسې دغه وه دا بیا په بوراق نه ده شوې په پوړی شوې ده دې ته بیا معراج وایي نو ځکه دې ته بیل بیل بابونه هم دي دا باب دی دغه حدیثو د اسرا وقوله تعالی او د دې قول د الله چې سبحان الذي پاکي وایو هغه الله له اسرا بعبده چې هغه بوته خپل بنده لیلا د شپې پاکي وایو هغه الله له چې هغه دونس خاوند د قدرتونو دی اسرا بعبده چې هغه بوت خپل بنده لیلن د شپې د کم ځنې بوت من المسجد الحرام د حرم نه د حرم نه بوت ال المسجد الاقصى هغه مسجد اقصا ته بوت نو ما وی دې سفر ته سوای اسرا دلته تاسو ویلی مو بیا دا ټکی راغی سبحان الذي اسرا بعبده پاکی وایو هغه الله لا چاغه بوت خپل بنده د شپې دلته داسې ونه وي چې بوی ته خپل پیغمبر بی رسوله بی نبیه یا بی حبیبه یا بی محمد صلی الله علیه وسلم دا الفاظ ونه وي بلکې داسې وي چې بی عبده خپل بنده بوته وی د دې جواب دا دی چې مونږ او تاسو په دې نه پویګو دا د دې پیرانو نه او د دې بزرګانو نه پوښتنه وکي هغه ته دا پته لګي چې د انسان د انسان د پاره د الله بندواله دا څومره لویه درجه ده یو سړی خپل ځان راوالی او په دې کې حساب کې چې زه د الله بندم د الله غلام یم ما وی دا درجه چې څومره اوچته ده کنه نو دونه درجه وسره بل مقابله نشي کولی بل دا دی چې دلته خطل په بره ترقی ده الله چې خپل پیغمبر علی السلام د دا ترقی ورکړه ګورې دام د دې دغه نو چې پنسې دغه نه لاندې ځوړند که خنګرونه او ټوپک واچو او په لار کوګوګزا د دې نو دا د غلامې هغه او چې هغه په مسلم الله ته ځان غلام کړو الله ته ځان بنده کړو دا غي برکت چې الله دون لوی زیت ورسو دا امت ته سبق دی چې کله الله نه لوی غواړي یقول هغوی به وي لما کذبني قریش کله چې ما ته دروغجن وي قریشو چې کله د معراج نه واپس رالم نو ما خلکو ته وی چې بیګا زه تلم بیت المقدس ته لاړم د بیت المقدس نه بیا اسمانونو ته لاړم دا بد عمل را پاسې د لوماته وی مړه دروغ وی وی ما وته وی دروغ نه ویم وی خنو ته مونږ ته وایا چې د مسجد اقصا سونه ستنی دي دروازې څومره دي نو دا بې انصافي ده تاسو د اجانو صاحبانو نه تاسو کې سوزله تلیه څو ځنه ته دي د مسجد نبوي څو ستنې دي دا څوک ویلی شي نشي ویلی صرف که دا درنه تپوس وکړي الا ماشاءالله د مسجد نبوي کې دننه چې هغه کمې چترۍ دي هغه مخکې چترۍ څونه ستنې دي نو که ته یو بل ته چې ته پته لګي لګي که نه لګي اوس پیغمبر اسلام دی تللی دی دنیا پیغمبران ورته راجمع شوي دي ډک دی جومات د پیغمبر علی السلام اوس دې طرف ته څه فکر دی چې ستنې څومره دي او دروازې څومره دي نو دا خلک ورته وایي چې که ته واقعي هلته تللې نو موږ ته ته خبر راکړه چې د مسجد اقصا ستنې څومره دي میداني څنګه ده دروازې څنګه دي وی الله تعالی ما ته کشف وکړو دا منس کې دا پردې لرې کړې کشف دی ته وي او ما قسم د دې سنه لغلی دو چې وراته به وې سو دروازې دې ماته بخکاره شما وې دومره چې سو ستنې دي نو ماته ول تخکاره شې دومره دا الله ماته دا کشف وکړو نو لما کذبنی قریش کله چې دروغجن وي ما ته قریش چې مړه ته دروغ وي ته بیت المقدس ته نه تلی نو قمت فی الحجر زه ودرېدم په حتیم کې حجر نه دی دا حتیم په دغه حجر کې ودرېدم فجل الله لی نخکارک الله ماته بیت المقدس بیت المقدس فتفقت ز شروع شم چې ماته به وستنې څومره دي نو اخبرهم ما به ورته خبر ورکو عن آیاته دا غنه خداغي چې دا مرستنې دي دروازې څومره دي دانې دروازې دي چته څنګه دی هغه دسې دي وانا انظر الیه او ما غیته قتل باب المعراج ګوره هلته د اسراء دغه کو دلته معراج کو د امام بخاری هم دا رایه ده چې ګوره اسراء بیل شی دی معراج بیل شی دی د دغه نه د مکې نه تر د بیت المقدس پورې دا اسراء ده او دا غینا بیا چې دی اسمانونو ته دا مزل دا بیا معراج دی نو باب المعراج دا باب دی د معراج د رسول الله چې بیا د بیت المقدس نه بیا دی لاړ مخ په سفر باندې واغه سدرۃ المنتها ته او د سدرۃ المنتها نه بیا پاس لاړ او د الله سره خبرې وکړي حدثنا حبة بن خالد قال حدثنا حمام بن يحيى قال حدثنا قتادة عن انس بن مالك عن مالك بن صعصعة ان النبي صلى الله عليه وسلم حضرت انس بن مالك وی چې زما استاد مالک ابن صعصعة هغه وی چې ان نبی الله صلی الله علیه وسلم چې یقینا د الله پیغمبر حدثهم هغه بیان وک صحابه او ته عن ليله دا غشپې اسری به چې رسول الله بوت لې شو په غشپ کې نو دا غي واقع به راته بیانوله چې بین انا نائم فی الحتیم په دا منس کې زو دوم په حتیم کې اغل ته حتیم راغی ال تک حجر راغی دا خانه د خانه کعبه سره د لغون زین دی دا ګل دیوال چې ته تاو دی دلته ومه په دې حتیم کې وم او ډډه مې والې وه اس اتانی آتن ناګانه راغې ما ته یو راتلونکې دا حضرت جبریل راته راغې اصل کې دا معراج واقع چې شروع شوې ده نو ابتدا د کم ځای نه شوې ده مختلف حدیثونه دي یو کې داسې دی چې رسول الله وی كنت فی بیتی زه په خپل کور کې وم دا ملایکې رالی او چتې سورې کو زه یې وخېچولم یو ځای کې دی فی بیت ام هانئ زه چې دی د ام هانئ په کور کې وم بل ځای کې دا راځي چې زه په حتیم کې هم حتیم کې حجر کې دا درې دغه راځي سم مشکلات نشته خپل خبره دا ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا حضرت ام هانی په کور کې دی او دا ملکی بیا راغلی دی د دې ځای روان کړی دی او بیا حتیم ته بوتلی دی خود داسې و چې وایي ما له خوب راته د خوب نه ډک نو چې دی بیا حتیم ته تللی دی نو هلته لږ وخت تیر شوی دی نو ده ډډه لګولې وه نو بیا دغه ملایکه چې چا زه هلته بوتلې وم راله بیا راله نو بیا راله سله راله اوس اپریشن راله کوي یو ځای کې دا راځي زه په کور کې وم خپل کور کې دا ماغه د میهانه کور دی خو خلک کله نه کله د اوسېدو چې کم ځای سړی اوسېږي نو نسبت هغه ځان ته کوي تاسو وایې دا زما دکان دی زما دکان دی نو دا خو ستا دکان نه دی دا خو د پلاني کاکا دکان دی ته خو په کرای پکې اوسې خو کله نه کله د اوسېدو ځای ته هم خلک کور وایي نو ما وی دا د ام هانی د کور نه راوستې شوې دی رسول اسلام د خوب نه ډکو بیا د حجر تر اوسه دی حتیم ته نو دلته بیا د ډډه لګولې ده نو بیا دلته ته د ملائکه رااله ده اس اتانی آتن راګ ان راغ ماته یو راتلون کې حضرت جبرئیل راغی زه کینولم اوس اپریشن را لکې یقولو چې داسې به وي د دې قد د معنا کوي چې فشقه سری کو خیال دې دی انس وی چې مالک ابن ساسا ابا د قد د تفسیر ما تکاو چې فشقه سری کو حضرت کم زی سری کو اے د دغه ځای نه د نامه پورې دا ځای سیرې کو ما بیا پریشن ورته کوي دا زړه یې وله راوویست دې زړه کې ګوره ډېر ګنده سوچونو او د ګنده فکرونو مرکزي هغه هر څه یې ترې راوویستل دا غالبا نو دریم اپریشن دی یو ځل هغه وړوکوالي کې کړو چې دا د غلطو د لوبو د ټوکو د دې غلطو خبرو د خیالات ختم شي یو ځل د نبوت وخت کې کړی دی دا دریم اپریشن دی دا د دې خبرې چې د ازره صفا شي او قابل د دې شي چې دې بره بیا خېږي چې غر سه یادولی شي دا اپریشن را لوک فقط دا نو پرې کو ما بین هذه پمنز د دې کې د دې مړې لاندې دا کند نه ده د تاسو وای دا کند نه ده دا د تاسو صغرا وای د دې زینا اله هذه تاسو د دې نامه پورې دا زې سری کو فقلت للجارود د انس صاحب شاګرد څوک د قطاده قطاده دی کنه او دا قطاده او جارود دواړه شاګردان دي د انس فقلت دا قطاده وی مووی للجارود جارود ته دا د د سبق ملګری دی وهو الى جنبي او دې زما خوات اناستو ما وته وی چې دا نه صاحب چې دا کوم خبره کوي چې د دې زینا تر د دې زې پورې څه مطلب اوس تاسو ویم د دې زینا تر د دې زې پورې نو پويږي په کار خو چې ګوته خو اونې ولي شي ما یعنی به استاد صاحب څه قص کوي په دې باندې چې د دینه تر د دې زې پورې نو قال جارود راته وی چې من صغرت نحره صغره دا دلته کنده نه ده ده د د سینې سرم وته وی صغرم وته وی د دقیق کندې نه الی شعرته تر د نامه پورې شعره دا زیرینات ویختنی وی چې د خلک یې اخلي دا چې شروع شي نو دغه ځای ته شعره وایي یعنی د دې ځای نه تر د نامه پورې ځکه نامه لاندې دا ویخته شروع کیږي ښه پوه شوې صغرت ناریه دغه کندې د سین دغه له سینې نه د سینې د پاسه چې د مری کې د کمه کنده ده اله شعرته تر د لاندې نامه پورې وسمعته او مات یوریدلی دی انس سی وی چې کله به داسم وی مالک ابن ساسا یقول شاغه به وی چې من قصه الی شعرته د سینې د سر نه تر دغه پورې د نامو پورې قص معنا دی د سینې د اثر نه دی دا یو ځای کې صغره راغلیله هغه کنده او بل ځای کې دی قص د سینې د اثر خیر دا ځای سیری کو فاستخرج قلبی نوراوی وست زما سړو پاک صفه کو ثم اوتیتو بیا راتلو کړی شو ماته راوړل شو ماته بتوستن یو خانک یو لګن من ذهبن چې هغه د سرو د سرو خانک او لګنو مملوعتن او هغه ډکو د سنه ډکو ایمانن د ایمان نه خشه چې یو ځای کې اچوي نو ګورې اول به وته وینځي ښه شوده چې د لچاره وړل نو پار لوخي کې بیا نه اچوي خزه اول هغه پاک صفو وینځي بیا پکې اچوي فغسل قلبي نو او وینځل شو زما سره فغسل قلبي او وینځل شو زما سره دلته خو نشته یو ځای کې به تراشي بما زمزم په اوبو د زمزم ثم حشیا او بیا ډکړې شو هغه لګن کې چې کوم غیمانو هغه پکې ورواړول شو ثم حشیا بیا ډکړې شو زما د ازړه د ایمان نه ثم اعید او بیا د ازړه واپس کړې شو خپل ځای ته چې واپس شو بس بالکل روغ جوړم په دا منځ منځ کې و مونږ وی بوراق ابیض او تک سپینو چې تک سپینو دا حدیث بیانې سوک انس صاحب ما ویخه شاګردانو کې قطادم ناشته جارودم ناشته فقال له الجارود نو اوی انس صاحب ته د خپل شاګرد جارود چې صاحب ته یو دابه وته راوستې شوه او هغه د کچر نه لږه کمه وه او د حمار نه لږه غټه وه نو همدا به براق نو نو با جارود وته څه وایي چې هو البراق حضرت دا به هغه براق یا با حمزه اے ابو حمزه وی دا کنیه ده د انس صاحب نو قال انس انس صاحب وته جواب کی وی چې نعم او خدا داسې دغه یزعو خطوه هغه با کې خو د خپل قدم عند اقصا طرفه پنیز دا غاخری نظر داغه دا یو قدم به چوچت کو نو هغه ځای کې وی کې خو د شپه اوار میدان کې کم ځای پر انسان نظر کار کوي هغه اخیری نظر ځای کې به دا یو قدم کې خو مطلب دا دی چې په یو څو قدمه کې به بیت المقدس ته رسولي یزعو خطوه هغه به کې خو د خپل قدم عند اقصا طرفه پنیز دا غاخری نظر داغه فحملت علیه نو زه سور کړی شم پاغه فانطلق بی جبريل نو بوت مال جبريل حضرت جبريل دا بوراق نیولیو او زی بوتلم حتی تر دې پورې اتس اوس دلته ډېر مختصر دی ښه خبره سره خلط کړې ده خو دی بیا لاړل بیت المقدس ته مسجد اقصا ته په مسجد اقصا کې د استقبال د پاره الله تمام انبیا حاضر کړیو بیا غوی د پر امامتی کړی دا او د امامتی نه پس بیا شرار واپس شوه دی نو بیا د ته دوه لوخي راوړل شو هغه دلته واقع نشته یو کې شودو او په بل کې شرابو پیغمبر اسلام ته مخکې شو چې دا د کم خوخي وسکه رسول پاک اولګې د لغه شودې وسکله وغه شراب پرې خودل حضرت جبريل وته وی حضرت سه خوش قسمت يهودي ته تا ته هدایت شو یا دا دې چې ستا امت ته هدایت شو کنن تا شراب سکلې وستا امت بسکل بیا د دې ځنه روان شو دا اوس معراج شروع شو تر دې ځای پورې اسراء وا اوس معراج دی فانطلق ابي جبريل نو روان کمال حضرت جبريل دا اوس معراج دی پوړې د لفت دی په دې خيجو حتی تر دې پورې ات السما الدنيا چې دی راغی اسمان د دنیا ته حضرت جبرئیل اسمان د دنیا ته ورغی دا لاندینی اسمان فاستفتح نو هغه طلب وکړه د کلاوېدو د دروازې چې هلکه دا دروازه کلاو کې فقیل نو ویلی شو من هذا دا څوک دی دا وایي چې دروازه کلاو کې دا څوک دی نو قال قال اوس د قال جبريل بنه وایي قال زما دی ملګری ویم دا جبريل نه دی دا دوی سوی جبريلو یعنی انا جبريلو زه جبريلم وای دا بل سره سوق دی قیل نو اویل شو ومن معک سوق دی تا سره دا تا سره څوک دی قال جبريل وته وی محمد صلی الله علیه وسلم دا حضرت محمد دی نو قیل او ویلی شو بل تپوس کوي چې خا دته درا خطلو جواب شوه دی دته دا جواب دغه شوی دی چې راوخیجه وقد ارسل الیه او دته لیږل شوی دی جواب دراختلو قال نعم وی او ځنې خلک بل شان وی ملائکه ته پوس کوي چې ولې دته نبوت ورکړی شوی دی وقد ارسل الیه دته لیګل شوی دی یعنی دل نبوت ورکړی شوی دی استادان وای دا خبره خکلی نه ده ځکه چې د رسول پاک نبوت په اسمانونو کې داسې مشهور لکه د انور پشان هغه ملائکو ته ولې پته نه لګي دا ټول ملائکو ته پته لګي دا سوال د دې کوي چې دا دې چې را روان دی او راخیږي نو الله وته جواب لګلې دې چې راوخیږي چې ګورو حضرت آدم علی السلام دی مونږ ویلو کنه د اول اسمان کې د رسول الله ملاقات د آدم علی السلام سره وشو فیضا فیها آدمو ناګانه په دې اسمان کې آدمو فقال جبريل راته وی چې هاذا ابوک دا ستا پلار دی نیکه دی, دی حضرت آدم دی آدم او چې هغه آدم دی فسلم علیه پاغه سلام واچوه فسلمت علیه ما په سلام واچو ځکه رسول الله تیرېدو او جبرئیل د آدم علیه السلام ناستو حق د سلام د چا دی چې څوک تیریږي فرد السلام هغه جواب راکه ماته د سلام ثم قال بیا راته وی مرحبا په خیر علی دی وی بل ابن صالح زوی نیکتا و نبی صالح او پیغمبر نیکتا خیر دلته بیا دعاګانې هم شوي دي خو دا مختصر دی ثم صعده بیا یې زه وخېژولم د پیل اسمان نه دویم اسمان ته حتی تر دې پورې اته سما اسانیا چې جبرئیل راغی دویم اسمان ته تاسو ویلیو کنه دویم اسمان کې هغه دوه د ترورې زامن نو حضرت یحیی علیه السلام او زکریا علیه السلام د غوی سره ملاو شو حضرت یحیی علیه السلام او عیسی علیه السلام خ فاستفتحا نو طلب وکړه د کلاویدو د دروازې قیل نو ویلی شو من هازه دا سوګ دی قاله نو جبريل وته وای چې جبريل زه جبريل قيل ویل شو ومن ما کا دا سوق دي تاسو سره قال محمد صلی الله علیه وسلم قيل وقد ارسل الیه قال نعم قيل مرحبا به فنعم المجيء ډیر خرات للی جا اچ درات للو کړو ففتح دروازه کولاو کړې شو فلما خلصتو کله چې ز اسمان ته ورو ختم دویم ته چې ګورم اذا یحیا و عیسی ناګانه التزما مخه ته دغه ولاړو یو یحیی علی السلام او بل حضرت عیسی علی السلام الکه دا څوک سره خپلو کې وهما ابن الخاله او دا دواړه چې دي دو زامنو د خاله دا سره خپلو کې د خالی زامنو دا مجازن دی ښه حضرت عیسی علیه السلام او حضرت یحیی علیه السلام د د خالی زامن نه دي دا مجازن دی ځکه چې دا دوه خوریانې وي یوه په حضرت عمران واده وه او یو په زکریا علی السلام واده و دا عمران باندې چې کوم خور واده و دا غي دغه شو مریم که خیال می مریم او دی خو چې په زکریا علی السلام واده و نو دا غي زوی یحیی شو نو که خیال می مریم او یحیی سره دغه دي د ترور زوی او د ترور لور دي یحیی علیه السلام خو حضرت عیسی علیه السلام یې ترور زوی نه دی د مور یې ترور لور ده خو دا مجازن دی نو قال جبريل لا توي دا هسته پیجنې هاذا يحيى و عيسى دا يحيى او عيسى دي فسلم عليهما سلام واچو په دې دواړو فسلم تو ما سلام په واچو فرد دا دې دواړو جواب راکو ثم قال بیا دې دواړو وی مرحبا بالاخ صالح په خیر علی دی بیا غرور نیک تا و نبی صالح ثم سعید بی بیا زوخه جولم بیا زه اوخه جولم دا اوس دریم اسمان دی نو دا تاسو ویلیو دریم اسمان کې څوک حضرت یوسف علیه السلام دا دلته چې کم ترتیب په دې حدیث کې دی مخکم دا تیر شوی دی دا خکلی ترتیب دی ښه ځینې روایتونو کې بل شان ترتیب دی خو هغه خکلی نه دی ښه ثم صعد بی بیزو خجولم الى السماء الثالثه دریم اسمان ته فاستفتح انو طلب یو کو د کلاویدو د دروازې قیل من هذا قال جبريل قيل ومن معك اسان دي کنه نو قال محمد صلی الله علیه وسلم قيل وقد ارسل اليه دته جواب لګل شوی دی قال نعم وی او قيل مرحبا به فنعم المجيء ډیر خرات للی جابه چې دراتلو کو پاغي ففتح دروازه کوله وکړی شو فلما خلصتو کله چې زه ور رسیدم د درې مسمان تنو چې ګورو ځا یوسف ناګنا ال د یوسف علی السلام قال جبريل راته وی هاذا یوسف دا یوسف دی وسلم علی سلام په واچوه دلته خونه دی خو بل روایت کې به تراشي تاسو ویلی مو چې ورلم الله تعالی یوسف علی السلام ته دونه جمال ورکړو لکه د دنیا ټول خایس چې راوالی او په منځ نیم کې دا نیم خایس الله د ته ورکړو فسلمت علیه ما په سلام واچو فرد داغه جواب راکو ثم قال مرحبا بالاخ صالح والنبي صالح ثم سعيد بي بيزو خجولم سلورم اسمان ته نو تاسو ویلیو کنه سلورم اسمان کې د چا سره ملاو شوی او د حضرت ادریس علی السلام سره حتی تسمع رابعه تر دې پورې چې د راغې سلورم اسمان ته فاستفتح نو طلب یو کو د کلاویدو قیل من هذا و دا سوق دی قال جبريل و زه جبريل قیل و من معك قال محمد قیل او وقد ارسل الیه آیا دته جواب شوی دی دراتلو قال نعم قیل مرحبا به فنعم المجیو جا ففتحا فلما خلصتو کله چې زه وروختم الی ادریس ادریس علی السلام ته نو قال جبريل راته وی هاذا ادریسو دا حضرت ادریس دی فسلم علیه سلام په واچوا فسلمت علیه فرد هغه مال جواب را قسم قال بیرتوی مرحبا بالاخ صالح په خیر علی دی وی غرور نیک تا و نبی صالح ثم سعید بی بیزو خې جولم پنځم اسمان ته نو تاسو ویلو پنځم اسمان کې بیا د رسول الله ملاویدل د چا سره شوی دی حضرت هارون علی السلام سره حتا تسما الخامسه تر دې پورې چې هغه راغی پنځم اسمان ته فاستفتح قیل من هذا قال جبريل قیل ومن معك قال محمد صلی الله علیه وسلم قیل وقد ارسل الیه قال نعم فرد هغه جواب را قسم قال مرحبا بالاخ صالح والنبي صالح ثم صعد بي بیا شپږم اسمان ته خیږي نو په شپږم اسمان کې مونږ ویلیو کنه هلته د چا سره ملاو شو حضرت موسی علیه السلام سره حتی تسما سادسه تر دې پورې چې هغه راغی شپږم اسمان ته فاستفتح قیل من هذا قال جبريل قیل ومن معك قال محمد قیل وقد ارسل اليه قال نعم قال مرحبا به فنعم المجيء جاء فلما خلصت شکل زدی غتا شپغم اسمان ته وروختم چې ګورو فیضا موسی ناګنه حضرت موسی قال جبريل راتوي چې هاذا موسی دا حضرت موسی دی فسلم عليه پد سلام واچوه دا ټول انبیا الله د قبرونو نه راغشتیو د خپل خوږ پیغمبر علی السلام د استقبال لپاره دلته نه کړو فسلمت علیه فرد هغه مال جواب را قسم قال مرحبا بالاخ صالح والنبي صالح فلما تجاوزت کله چې زه د دنه تیر شم دته مې شا شوه نو بکا هغه وجړل چې وی جړل یو طرف ته د خوشحالی د وجې نه او بل طرف ته د خفګان د وجې نو قیل له د توویل شو چې حضرت څه چلو شو ما یوب کی کا تاسو شی جړی قال هغه وی اب کی جاړم په خپل امت ولی لان غلاما زکه یو نو عمر الک لان غلاما زکه یو نو عمر الک د پیغمبر سم دغه وخت ډیر کم عمرو صد پاسه سلويخ کالو بوعي سبادي اگر اولی گلی شو پس زمانه او يدخل الجنه او داخليږي به جنت ته من امته د د د امت نه اکثر من يدخلها زیات د هغه چا چې څوک داخليږي جنت ته من امتي زما د امت نه داسې الله لوی مقام ورکړی دی د د امت دومره دغه دی خوش نصیب دی چې دا امت به د دعوت ومني د ده د امت چې څومره خلک داخلیږي زما امت بدبخته او ټول ایمان را نه وړو نه به ډېر کمی ثم صعد بي بیا زه وخېژولم الی السماء السابعه اووم اسمان ته اووم اسمان کې د رسول الله ملاو د چا سره دی د حضرت ابراهیم علیه السلام سره ها فاستفتح جبريل نو طلب وکړو د کولاویدو د دروازې جبريل قیل او ویل شو د پاس نه ملائکه تاسو کوي من هاذا دا سوق د چې دا وی دروازه کولاو کی نو قال هغه وتوي چې جبريل یعنی انا جبريل زي جبريل قیل و من معك دا تاسو سره سوق دي قال محمد صلی الله علیه وسلم قیل وقد بعث دته لیګل شوی دی قال نعم ویو قال نو هغه وی مرحبا به په خیر علی دی وی دته فنعم المجيء جاء فلما خلصت کله چې زه وروختم فیضا ابراهیم پس ناګن ابراهیم قال جبريل رتوي هذا ابوك دا ستا والد مو ستا نکه دی فسلم علیه سلام په واچوه فلا قال دی وی فسلمت علیه سلام می په واچو فرد د سلام هغه مال جواب د سلام راک قال وی مرحبا بالابن صالح والنبي صالح خیر دې زه پوریو ثم رفعتو بیا زه اوچت بوتلی شم یو بل مقام دی بلا تشبیه هغې ته پاټک وی پاټک دی د لاندې مخلوق او د پاس مخلوق پاټک دی پاس مخلوق لاندې نشی راتلی بس دقه ځای پورې راځي بس او لاندې مخلوق چې دی د دغه ځای نه پاس نشي تلی حضرت جبرئیل هم په لاندې مخلوق کې کېدی هغه چې ډیر سفر وکي وکي نو د دغه ځای پورې ځي بس پاس بیا نشي تللی رسول پاک صلی الله علیه وسلم الله چې دې په دې پاټه کم تیر ک پاس لاړ د الله سره خبرې مو شوې ثم رفعت بیا زه اوچت کړی شوم اله سدرت المنتها سدرت المنتها ته دا یو ځای دی هغه ځای ته سدرت المنتها وي منتها منه ځای د ختمېدو د پاس خلک چې راځي راځي دقل ته ځای ختم شي نور وړاندې نه ځي لاندې مخلوق چې ځي ځي نو ځای د ختمېدو یې څه دی دقه ځای د پاس به نه ځي او سدره بیرې ته وایي دغلته یو بیره ده خو داسې بیره نه ده هغه بل شان نه ده خو رنګ یې د بیرې دی هغه ځای ته سدرة المنتهی وایي دومره غټې غټې نیولې وي مثلو قلال حجر په شان د منګو د حجر دا حجر په بحرین کې یو ځای دی او دا حجر د مدینې نه بهر هم یو ځای دی دا غځې منګي ډیر مشهور دي وای داسې وی لکه په شان دغه منګو د حجر دا دانه دانه دانې وي وایزا ورقها او ناګانه د هغې هغه پاڼې نو دومره غټې غټې وي چې زمونږ د پوهې دپاره مثال راکوي مثلو اذان الفیله په شان د غوږونو د اتیانو دا غټې غټې قال هغه راته ووایي هذه سدرة المنتهی دا چې دی سدرة المنتهی دی و اذا اربعة انهار ناګنه سبق ډیر دی کنه زه باسه